باب القران فی الامر دا باب دا په بیان دی دوی دوی خوړلې د خجیره شې د خجیره دوی دوی خورې کنه قران د دوی سره ملاوه کنه تاکي خورې کنه شان بیا په دغه شګه سیدا خبره ده چې د خجیره یا مشترک وي یا وې دوه خپل ګوشي وی کنه کچره مشترک خجیره وی بیا د بل ملګرا د کچره په دې باندې خپکیږي اې دې اجازهات یې نه وی بیا خود وې دوه خجیره په ټاک پړل ور روان دي کنه دغه یو بشه تو حق خونه ده خیر بلا حق ته کنه جا بل یو یو خو یو ته دوه دوه خره او اجازهات یې نه وی او بیا په خپل حق نه د سیتای شای چې کیم نه کنه او خړل بیا دانه دی راول ورته او کچر داسوی چه زون تا خپل حجیره دیوی کنشا زون تا خپل حجیره دیوی بیا پیغه شکسی دا کی سادو کنا چه زون تا خپل حجیره دی چوی لکه په اول وخت دا کیسه و چې دوی دوی خجیر خوړل چې وی دا نه وی راو کنه دا نه وی راو ځکه چې دا داسته چې کیم نه چې د زیوت خوړل او د هر سلامادو کنه د زیوت خورو کو د هر سلامادو چې دوی دوی پټاک کې کیم نه کنه خوره تمرن تقسیم اکل په میر باندې خجیره خجیره چې کیم دا کنه میشت سره تقسیم کړی راځه کنه سم نه روی کړی میشت خجیره فکان عبد الله ابن عمر یمر بنا بیا و عبد الله ابن عمر صاحب چې تر دوه په میر باندې و نحنو ناکل و میر چې کیم نه کنه خړل خجیره و یقول عبد الله ابن عمر چې لا یقار لا تقارنو سره ملاول مکه سجد وید غاړه خړی فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران رسول مبارک نهي کړی دی دغه ملاول نه کنه دین رسول مبارک نهي کړی دی ثم يقول ذن ورسي عبد الله بن عمر سيبل جي الا ان يستاذن الرجل اخاه البته که اجازت ورکو سرای اده بل شریک ته اده بل وریر ته کنه چې دوی دوی چې کیم نه کنه خیر ده خورا بیا هو ټیک تو کنه شم قال شعبة شعبة سيبي الاذن من قول ابن عمر الا ان یستاذن ټکه صدا کنه الا ان یستاذن الرجل اخاه دا ده عبد الله ابن عمر صاحب کول دا مرفوع نه ده کنه دا ده عبد الله ابن عمر صاحب کول ده شعبہ صاحب دا سی باب برکت النخله برکات دغه خجیره خجیره صدو کنه دا ټول چې کیم ده کنه دا ده برکات او ده خیر نه ډکه ده ای خجیره مثلا چې د کیمه اډی کې دی اسه هغه مې واخو خدا چې کوم دا کنه برکات ده خیر ده کنه دا هغه کې مثلا غیر شاید و دا اډی کې څه دی کنه دا مثلا چې پوسټو وړکه دا زناور ده پر خروق ته ډېر شپه باندې لګي کنه چې هوې پوسټه وړکه کنه شم او دا پوړی چې د کیمه د خجرې دی دینه به بیزی جوړې دي کنه شا پر کې زنه جوړې دي کنه شا خلک سي د مزرې دا مزرې غو استعمالې دي کنه دینه پن کې جوړې شي او دا رنګ د لاس دی چې دا خلک چې کیم ده کنه فامنه باندې اچوي کنه شا دا لاس دی کنه او دا ستا چې کیم ده کنه دا هغه چې کیم ده خلک هم نه په پټوي کنه ویشه و د تیرونه په ځای باندې ور کوي کنه او مې واخو خدا دې خیر و دې یو شاده اسنشته کنه چې هغه شه خیر نه وي واغه شه برکات نه وي کنه لکه مسلمون وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا محمد بن طلحه عن زبيد المجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لوننا يولد تكون مثل المسلم چادو په مثل المسلمون د خیر نه ډک کنه چا د خجیر اول ولد باب القصه دا باب په بیان د تیرې شه کنه رسول برا کې دا تازه خجیر او د تیرې وګړ سره خړل یا تازه خجیر او بدرنګ دا وګړ سره خړل ځکه چې دا خجیره ګرمې دي او د بدرنګې د تیرې سړا دو بیا د یو سړ ولا چې د بل ګرم ولا چې اعتدال ته سره روشي وابي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقصاء باب جمع اللونين او الطعامين بمرتين جمع کول د دوه رنگه د لونین معنی د دوه قسمه اویت و عامین یا ده دویت و عامی بمرتن پا یو وربنده مانا پا یو حالت شه چه دوات و عامین گاٹ سر خوره یا پا یو حالت شه دوا کسمین گاٹ سر خوره کنا دار او دی بار خلقنا دا ترفوع نده وابي قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقصاء خړلې وته ځا حجره سره سره اندوا قسمه غړ سره وړل کنه دا بالکل نه ودی په دې څه دانش ته چې دا باندې را د خپا کړل کنه سجاک سنا ولې دی دا وای زی تنگ نه کنه ټول باندې خروق خو کې کنه دا شتن شتن دا قید احترازی نه دا ورسته حدیث شریف سره غری دی ذکر دی په ترجمه تل باب څخه ذکر کړو کنه لاس نه څه ضروري نه 50 50 سره څنګه وته زی وی سر سر څنګه وته 50 50 لاس لاس ډېر ډېر چې سمره زی دا امر کنه څنګه وای چې وا بکینه رکھنا جسته چه و دلول ده اغه لرا جسته کنا دلول ده ویل شی کنا دلول یو وړل دی یا فداسې مثلا چې رخ پسته وړه وړه وړه او یا دلول سی چې وې دلوي کنه صاحب ور غوستي چې دنه جوړې دی وې دلوي جسد هو چې و دلول دی غیر بش لرا وجعلت منه خطیفتنا او جوړه کړل چې کینده کنه جوړې کړل دیغه نه ور غوستي ورغوستی سوی کنه شاوه نه جوړ کړل وعثرت عقتن عندها په وروې نشته شلو هغه مشکای د غړې عندها چې دې څنګه وو شوده دا ورغوستی په شوده شي خشته کړی وی کنه شوده په شوی غړیا په وروچول کنه دا جوړ کړل نه ذات شای شول کنه شا چې دا ورغوستی چې کیم دا کنه غا يربشه دلاولی وی او اینا ورغوستی جوړ کړل شوده شي چې کیم دا کنه خشته کړل او بیا غړیا په باندې ورو غاټل ورو چول کنه انده مړی ده ثم واسط نه دین اور اس یار سے بھی چ ولا ول میر میں مولا را په طرف د رسول برکا چ مړی میں وتا کړی دو کنه چ روشی فاتای تو غزور غل رسول برک دو هو فی اصحابی هو دینو سو اصحاب خپل شه فدعوته بیا مجه کنه دعوت ور کړتا قال رسول برکا فرمیل چ ومن معی واغا سیک چا مو سره دی آوا دیر سیگانا شا آوا دی بیا زه په منډه روغله کېرته چې الله دا خو رسول عمر غوښه نه ده میرا صحابه کرام امر سره او سلويش کا سون دي کنه فجئت په منډه روغله کېرا خپل د خپل د دامه چې انه یقول رسول عمر کو وی چې و ممای هغه څنګه چې مو سره دی اوامر سره بیا فخرج الى ابو طلحه ابو طلحه صاحب روته رسول عمر ته فقال له هر دی ابن رسول الله انما هو شيء د طعام چې دا خدا کوم ملي غوند شای دا صنعت او ام سلام چې جوړ کړه دا یې غلا او ام سلام لږ کې غوند دا خالي دا خو ته کوي کې دې نه را کسونه هو نه کوي کې بیا رسول مرک په دې حدیث اختصار دا کنه یو بل حدیث شریف شردیمی چې رسول مرک دا وګورئ چې ان الله سيبارك فيه الله پاک برکات او شي په دې شما خپه کې دا کنه بیا ټول سره لوغل فدخل بیر دخل رسول مرک کرتا تشو فجئتو فدخل هر داخل شو چې کینه کنه خیر ته فجیع به بیا روړل وشول پیغه مړی باندې رسول مبارک دا مړی رسول مبارک درو خستلا د بهر خل په بل راځي جردی می چې سم مثلا خدای خوشر یا پر تیرا کل دا وګونه ما وګونه یا دنا ورسته وقال رسول مبارک فرمیل چې ادخل علی عشرة نر داخل کا چې کینه کنه کوم باندې لاس کسن فدخلوا وی دنه را سبزی نه کنه دنه را سبزی لکه مثلا پیوس ولا گندنا شوا میلی شوا دا سه بل چه دا بی کو کنه شام بارحال لبی چه دا کو ادغه چه کم دا فیه فیه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس حديث رواه عبد الله بن عمر صاحب نقل كبير رسول مبارك نكنا ده حديث بشر غلا ده دا بی چې دا کو کنه دا شای رسول مبارک نه خوړل مسلمان و دې نه منې کول کنه دا چې دې د وجنه ملائکه ته zarar وي تکلیف وي و دا رنګ دې رمل مسکوین کې ته چې کیم نه کنه دې د وجنه تکلیف وي کنه آل زوار خدا دې چې دې خوړل چې کنه دا بالکل چې کیم نه کنه غاری کنه حرام دی مکروه تحریمی دی کنه او د جمهور په دې باندې دي چې نه مکروه تنزیهی دی دې خوړل کنه خو بیا دا ده چې که مکروه تنزیهی دی دې د وجه نه بیا د جامع د لمونځ نه محرومه کېږي جماعت ته بیا نشي تلای که نه بیا هغه نقصان غټ ورسره تړلی ده که نه شه ځکه چې رسول مبارک دې بی سره د جامع د لمونځ نه چې کیم ده که نه منې جماعت نه منې کړی ده سره وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال عبد العزيز سيولي قيل لأنس رضي الله تعالى عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم سار ودلی تو رسول مبارک نه په برای دی غیرش فقال انس صاحب ویل چې رسول مبارک دا ویل چې من اکلا کین سری چې او خړل د یجا یا د پیوز فلا يقربن مسجدنا دای دا نزدې نر دی میجمته دی میر مسلمانه تا کنه امیر مسلمانه دی نه ټول جماعتینه مراد و ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو صفوان عبد الله بن عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس بن شهاب قال حدثني عطاء ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه زعم جابر بن عبد الله صاحب داویلی دی چې ان نبی صلی الله علیه وسلم قال من اكل صوما او بسلا کین زری جو خل لا یدا یوز فلیعتزلنا دای دا سان تا څنګه سره وی دی میز نه کنه دای نه میز مسلمان اجتماع ګونه ته نن نل دکې دی کنه دا سیویلی دی روی شکت او یدا سیویلی دی چې لا یعتزل مسجدنا دای دا سان تا ګرځي دی میز مسلمان دی جماعتنا باب الکباس کباس کباس سشی تاویل شی وهو ورق الاراک دستی وهو ورق الاراک دا پونی دی پلاونه دی کنه شم خو صحیح دا دو چه دا پونی دی پلاونه ندی دا دا موا دی پلاونه دو آده پلاونه موا سدو کنه شا اوڑی وڑی دنه کنه شا آزن مراد دی کنه شم دا بلا نسخه دا اینه رو غلی دو وهو ورق الاراک دا بلا نسخه دا دی وهو سمر الاراک کنه دغه چې خامخ اثرات او پخه او زړی مړی دا چې کینه به د غشیر مل شوی کنه وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر سويد بن نعمان سے ویلی چې میروت سره د رسول مرک په طرف د خیبر فلما كنا بالصحابه سواد جشویمش په صحابه مقام باندې دا صحابه مقام د خیبر نه د امر وریاده سفیان ابن عیینا نه نقل کړه سفیان نه چانه نقل کړه یا د یحیی نه نقل کړه کنه بیا د سفیان یی د خپل شاګرد د علی ابن عبد الله ته چې مت د حدیث دمر سخت یو دی دا چې مونږ ته اور وې دا د لکه د مودي سوز نه چار وې دلا ویل کای له کیم ته کیدی هغه د موټه کیدی کنه شا نو بیا دی دا یی ودا چې وقاله سفیان سفیان ویل دی د خپل شاګرد ته علی ته بل اده سره ده اده تو هم به قدری وانر دی می کنه ور سره اده امرا احترامی ده چه نه یو زرانه پرده کنه سټه کنه اده تو هم به احترامی و به قدری دا وجه کیم ده کنه اده ده سره نر دی می کنه دا فیده دی پشه ده وجه نه چه کیم ده کنه دا گوته سټه ده دا شا خبره ده کنه بیا ورسیا بی جواب غابن پریابن وابی قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء بن عباس رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا فلا يمسح يده ولا بی جواب لیلو صحبت یلعقها حتا کہ جعفر وسدی دا یلے گوتے لرا او یلعقها یا وروی سٹی دا گوتے بلچتا یا دا خپل سټی یا بل ته دا وی کنه شزایری خدیم یی بچای یی ته دا وی چې موږ ته وسټه کنه کچې زره نه نه چګی باب المندیل دا باب د په بیان د استعمال اوله د تولیه شه یا دی ریموله شه کنه چې په دې باندې دوس پیجوږي وابي قال حدثنا ابراهيم بن ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلاح قال حدثني ابي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم انه ساله بیا میں بے پر بھی جو اول لائن احتمال جواز یہ ملیم سو کہ کوا میری ملینا و تو لیے بیا میں پے پر دلو سینا پی جو اول خون نمی ویز کبے پدے ورغوی پر پدے لیچے پر پدے پسے پر لو سینا پی جو اول کنا اچھا جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه وعن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته رسول برک وسوته وی چې چکر شو د سرخان دی دا معنی سرخان وی ټیر شو مړو شول کنه قال بیا رسول برک دا دو ویل الحمدلله كثيرا طيبا مباركا في غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا دا دو ویل کنه نه را دو بنا رو غلی دی دا دا حمد و شکریا ندی چه دا کفی دی تو یا جا خدای حق منا خو بیا ادا کرو دا کفی دی کانا سا غیر مکفیین بحال لکه دلی دغه حمد سے چه نده دا کفی کرده ولا سوا نو بیا دی و بیا که کفی نکرده دیا او کم کم دیا و بیا دی خو بیا پر شول خو ندی پچارا مالا یدرکو کلو لا یدرک کله کله چې ټول شای نه شي وای خو ټول یې پر دا مسله دې چې ونځه وځاو دا څو ګریا کا پیرا کمله طریقه سره نو شکر دا څو ګریا له څنګه د خدای دې شان سره لایق ده خو بیا بالکل پر شولیا نه به چې سمره کړای چې نو امر خو کا کنه سا غیر مکفین چې نو د کفی ګرځا ولې شویه ولا مودعن ونو پریش یې کړی شویه چې پرش ولا شي رخصت کړل چې بس نه ولا مستقبل ولا ولا به فرو یرو غلی ده دینا کنه چې دینا به فرو یرو غلی وی نه بس آینده له پر نه کې کنه شا ربنا ودی میزل نو بیا دی او دا منا کې دای شي چې دا غیر مکفیان ده د طعام سره ولا غوي کنه شا غیر مکفیان په حال کې دل دې د طعام سره غیر مکفیان چې نه دا کفی ګرځا ولا شو د میر دې پرا چې باسه دې خېدی پر و نه را دای مش کفی شو آینده له پر نه را نه ده غوړي چه دا ده آخری تو هم سی چه آینده ده پر نیره نده نا گوڑی نا نا دا ده نده کسی کرسو آینده ده پر بیان ده نا گوڑی بیان ده نا گوڑی بیان ده نا گوڑی کنا غیر مکفیین ولا مودعین اونا ده چه کم رخصت کرده شو آقا ده غیزی بنده ولا مستغلن اونا اونا به فروئی رو غلیه ده دینا کنا چه دینا به فروئی رو اصلی شویری او ده میرزا ده وبه قال حدثنا ابو عاصم ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه و اروانا او یبه باندې مړ کړی دی د میر لاره کنه اروانا دا معنی چې مړ کړی دی دا په یبه باندې میر لاره غیر مکفینا چې نه دا چې کیم ده کنه دا حمد کفی کړه شو غیر مکفینا چې نه دا کفی کړه شو دا حمد یا د توام ولا مکورن او نه د دن شکری کړی شوی کنه یا غیر مکفین په حال کې دل دی الله پاک چې جنت ده اذن د طرفانه مست کفایت د بل چکړه سوا چې مثلا بل ذکر ته کفی سی اذن غیر مکفینا نه د کفایت کړه سوا د میر د پرا د بل چا اذه طرفانه ولا مکفورن ونه د اذن شکری کړی شوی غانا نه ولا شکری سی و نه مې د اذن گزارش وقال مرتن یوری دا سره چې لکل حمد ربنا غیر مکفین ولا مودع ولا مستغنا او که چیرې مثلا داسې چې مړی کامه وي یا چې خو ډېر خړین کې ډېر دی او مړی کامه دو یا چې کیم ده کنه شرمې دي نه در سره خوري بیا خامخا دې مړی دې جوړولې تکلیفینه او ګرمۍ او توینه زبردست کړی دی لګي زبردست کړی دی کنه یارش کی یو یا دوا کوشن منګړو سجه کیم ده کنه ور کواله امر لش کی کنه دې خې تو عام نه چې ده تو تا کیم روړو باب الاکل مع الخادم وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد عن محمد ابن زياد سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعام سوات جروري وقاضت السزا خادم دې د پتوام باندې پتوام کروري فإن لم يجلس هما او کجرک شنه نولدا اې خادم لره د زون سره یا کم اس کم فل يناوله اکلتن او اکلتين ورته کو دته یو یا دوه وا مشقت ته جوړولې نه دغه مړی هغه غریب خو دبر داس کړه دا کنه سا دی وجه نه تاسو یاد سره شنوا ګار فروت ور سره کای کم اس کم یو د اپشن ور کوا باب الطائم الشاکر مثل الصائم الصابر اغا فرین کا شکر یستین کا چه فرو کا کو رضا نوی خو شکر و بوسی ایده دا سه صحب دا لکا رضا نوین کا صبر کرین کا ده فروک نکنه لکا چه رضا نوی ولی خوراک نه صبر یه بده رزانی ولی بنده بده صبر منده چه سمرا صحب شی گنا ایتا چه شکر ده خدا ده کوئی بده خوراک منده ده صحب شی فیه عن ابی حریرتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدش حدیث رنده ابی عرا صاحبنا وارنا کل کئی ده رسول مبرک باب الرجل یدعا الى طعام فیقول وهذا معی سلائی چه وروبل الشب طرف ده طعام ویده سر بلا سکلور شی خواب اللہ نوی ا بللا نه وی کنه تو فعلی سی کنه جبر سره لوټ سی یا کیر چې ستن ته فیقول وی چې وهذا مای دا غاده مو سره دا کای جزات ور کوي خو ویری کا کای جزات نه ور کوي وفات یې کا کنه قال انس انس سے ویلی دی چه ازا دخلت علی مسلم لا یتبه مسوات چه ورد خیل شتا پا مسلمون مده خدا سے مسلمون چی وی چه تحمت نوی لگا ولا شوا پا دبون ده فاذا نبی صلی الله علیه وسلم دا ابو شعیب رغل رسول برک او حال د رسول برک نصف فی اصحابہ فرمان د ملګری اخبرش فعرف الجوع فی وجه النبی صلی الله علیه وسلم بیا په رندل دل وجه یفعرف الجوع و او په رندل وجه تل وجه په مخ د رسول مبارک چې رسول مبارک مخ ته وکتل فاطمه ته ولاګل چې رسول مبارک وشلا کنه بیا جوړا کړل ایت ده پر ماړی کې یا ماړی کې ور پر جوړا کړه کنه سالا کاون ده زکه چې خو پر تکلف کار پینا وا خاص پدا کې جوړا کړی والا کا ٹھیک شو ثم اتاه دین اور سج کی نو ورغل رسول مبارک دفدعا هو دعوت یې ورکړه دتا فتبعهم بار حال دایا او سر ور کس نه راوی پینځه کس نه روان دي خو یو بل سره ور سره روان ده فتبعهم رجلون به ور پسې شو بده پسې یو بل سره دا ورځ بیا دویم عشا چې دا کیم راغله ده کنه دا د عین په فتحه سره ده سوچ کیم فلا يعجل عن عشائه عشا ده د وګا مړی ته ویل شي یو غدا دو غدا سبو مړی ته ویل شي آتنا غدا انا غدا ده سبو مړی ته ویل شي او عشا ده د وګا مړی ته ویل شي دا دویم دا عشا ده په فتحه د عین سره کنه دا د وګا مړی ده مراد یا درشی بیوان دی اول سرائی دی مڑی اخبر اینا کنا ای دینا دا نزی بیوان دی اول بیا یا دا مڑی خوری لمینزی بیو کو پتا با کنا شا او بیا دی اچھا جی دا لکه حال زوایر دا وی چه دا وجب دو کنه دا ضروری دو کنه اول مړی خوري دنه او چه مینس کې دا نه چې اول مینس کې وجب دا چې اول مړی وکړه وای مش په مذهب باندې وجب هونه د خیر کوس پر سیدا وابي قال حدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعيب بن زوري حا وقال ليس حدثني يونس بن شعب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه عمرو بن اميه اخبره انه لعمرو بن اميه رضي الله تعالى عنه صدا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مبارك يحتز چې د پر کولا په چړو باندې غشا من کتف شاتن ليزيد غفتنا في يده جاغه يزا واغه چې کیندا کنا چړو په لوز دشت وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن من النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع اذا وضع العشاء واقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء دغه په دې روایت کې د فابدؤوا امر وغلاله چاوال شروع په مړی باندې کوي کنه امر وغلاله اهل ظواهر دا وی چې د امر چې دا د وجوب پر ده دیو جنا دا واجب ده چې اولو مړی خوري د نورس چې بل میز کا دا واجب ده او باقی نه را ائمه اربعه او جمهور اپ دې باندې دي چې نه واجب نه ده کنه شم مستحب وی چې مثلا مړی اچ دلیه وی یا د اشتهاوه ته زیوتای وی وشره کنه بیا ټیک تو مستحب ده چې حوال مړی خورا دینه ورس چل میز کا نه را واجب نه ده زینه دو وجبا او وجبا ندو میر جای که دا امر داری دی استحباب دی پر دا دا وجوب دی پر ندا او کرینا سنو فمونه کرینا دیغ باب لاغور حدیث تا پده با کنا پده بنده که دا امر داری استحباب دی پر دا دا وجوب دی پر ندا او دا اول حدیث ندا دا کرینا دو بنده سرنگه کسا رسولم براک ایجه غا غیشه چه کیما و پچوڑه پر کولا کنه پر کولا دا خورا خو چې کله د منځ ځان غوښو په مخې چوڑا ودرای لا غیر دا ودرای لا کنه ودرای لا په مخې منځ ته چې شو کجره کې د اول خروب کړل مثلا وجب وا یو رسول برک مخ منځ ته نه چې زنه چوڑا ترې وی ونه وی چې کیندا کنه غیر ترې وی وا اول وی چې کیندا کنه خروب کړه وا کنه شکا وجب وا خو چې رسول برک چوڑا ترې او غیر شات ترې او منځ ته په مخ ته ګېډی کنه په دا معنا چې دا خورو کړل چې کیمنی اول دا واجب نه دی کنه شا دا اول حدیث چې وروړو دا لکه کری نه نه پر وروړو په دې خبره باندې چې دا خورو چې کیمنه کنه دا واجب نه دا ها ټیک تو چا چې دلیه وی او وزاره یا مستحب دو کنه شا چې اول دا اذا وضع العشاء کنه سواته چې وچه ولا شي مړی کښش ولا شي دته کنه چې وچه ولا شي اذا اقیمت الصلاة وحضر العشاء فابدأ بالعشاء وقال وحیب یحیی ابن سعید عن هشام اذا وضع العشاء دا وضع ټکا رغ دا وضع دا معنی چې تک شیش ولا سی دتا وچا ولا سی پر حضور نه دا رغ دا کنه سا چا چې دلی ولا اول مړی فرا کنه سا زکه چې ځای کیږي باب قول الله عز وجل فاذا طعمتم فانتشروا سواء جو خروج کو کې کنه بیان را دریمه ویړه دی کنه دغه دی بیا پلن ما یې سره سجه کنه مړې له اوخل خاتم له اوخل له سجه کینه په دغه کېر چې بیا څنګه څه غاف شاپ وای چې کیم نه کنه نه به دریمه نه دستور د څه شو کېپ مګړو سره وته ولا او چې کیم نه کنه مې سینه سره کړ کنه دا ما کنه و ابي بن كعب صاحب سمرا لو عليه مو كان خو ديو پشتنا کلا جي کیندا کنه د مولا اي دغه نزول له آیات ته حجاب په برای شي واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وقال رسول مبارك وذكرين کا ده زينب بنت جحش سره کنا زينب بنت جحش اده سره رسول مبارك وده وکړلو وکانه تزوجها بالمدينه ورسول مبارك په نکاح کړی و دلاره په مدینه منوره بیا چې کله نکاح یې وکړلو فدعا الناس لطعام روی بلو خلق ولیمه تا بعد ارتفاع نار ورسید چکدل ده ورزه نه کنه دا غرمه مړی تا دا واسه مړی جوړ کړی وا خلق رو بلو فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم یکشن رسول مبارک وجلس ما هو رجال او کشن سید سره خلق بعد مقام القوم ورسید هغه چې چکشو خلق مړی جو هر خلق چکشو لورو خو رسول مبارک به کې سید سره کسون هغه مړی خړلی وکړ سره کشن استل کنه فکر شي نو ویری حتی قام رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی کې چک رسول الله مرک فمشا لوړو ومشيت ما وانا سوي چې زاده تو سره لوړو حتی بلا باب حجرت عائشه رضی الله تعالی حتی کې جوړه ته دوله کې ګټ د حجره له حضرت عائشه ته کنه اته ورته د رسول الله مرک ثم ظن ذنو سي رسول الله مرک دا ځون مونږ کولو چې انهم خرجو چې دیو کوندې وتلی وی اسو په دې واسه هغه حجاب آیات یې نور نازل شو سوچ کې ځکه په کې شنوستی دا غاس کنه رسول مبارک له حضرت ایسه کو وټر دروازه ته ورسېدو خو ورنه وته نه ویا ورنه وته نه بیا مونیو کو چې کود نه اس خو الوت شوی وی کنه ته وته وکسا ثم ظن انهم خرجوا فرجعت معه بیا چې کیندا کنه وفات شو انس ته وی چې زاد رسول مبارک سره روری چروری فیضا هم جلوسن مکانهم اچانک دی چې کینه پلن وی په غزه یا خپل باندې کنه سانوس تیا غازی کنه سمجھ دسینا کړ فرجع رسول مرک بیا زره وفاس و رجعت معه الثانیه وفاس و زاد سره دعا مر کنه حتی بلغ باب حجرت عائشه تا کنه ایت بیا ورسره فرجع بیا وفاس و رجعت معه زاد سره چې کینه کنه وفاس پیدا هم قد قاموا اچانک دی د خدای په خوري چک شوی وی لوړ وی کنه فضربا بین و بینه سترن بیا لاکا کړه رسول مبارک په منځ مو په منځ ځون شي پردا زکه چې یره خو بیا زینب صاحب وا کنه شا پردا و انزل الحجاب په دې وخت باندې بیا نازل شو دا غایت له حجاب ٹھیک شو ودا په دې پرې کنه وروړو چې فیضات عمتم فانتشروا کنه بیا توس چې کیم نه درې مې نه راکشه نه ما دا نه دینه چې کیم نه کنه تکلیف جوړې دي کې چشتم ته